118 آیات پدې کې هم زجر ده او جواب دومې شوبه ده چې الله دې موږ سره ستا پر رسالت خبري وکړي او یاد الله فرمایشي معجزه راشي مونږ ته سو سو اعتراض د اعتراض دوه روخه یو دا چې ستا پر رسالت دې الله موږ سره خبري وکړي یا دې مونږ ته فرمایي شي معجزه راشي څنګه معجزه چې مونږ غواړو د سي معجزه دې راشي نو دا دوا دا د اعتراضات دو دو روحونه لولا یکلمنا الله ولی الله مونږ سره خبرې نه کوي ستا په نبوت باندې چې مونږ پوه شو چې ته د الله واقع نبی پس پنځه خبره ذکر کوي د اثبات د رسالت د پاره دوام اعتراض دوام شبهه او داتمه شبهه په میانس کې پنځه خبره ذکر کوي د اثبات د رسالت د پاره د یادوي ځان سره د کې اوله خبره ده د اثبات د رسالت د پاره او تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ان ارسلناک بالحق بشیرا دین اسلام پورا دین هم دقه ده نو فلیس وراءه هدا ددن اخوا هدایت نشته ده ها وما تدعون الیه لیس بهدا بل هو هوا دا دیو چې کم سیس ته تارا بلی محبوبا دا هدایت نه ده بلکې دا هوا ده دا صرف خواهش ده وګوره قاسمی 338 صفحه ورنی جلد کی ابن جوزی دا سی ویلی الذين اتيناهم الكتاب آ کسان چې ورکړ دې موږ دیو ته کتاب لولې هغه لرا په مناسب تلاوت سره دا کسان ایمان راوړي په دې باندې چا چې کفر وک په دې باندې نو دا کسان هم دې دي نقصان والا په دې آیات کې درېما خبره چې تصدیق د رسالت ده حق تلاوته مناسب تلاوت سره رورا یا کې قاریانو صاحبانو زار شمستا سنا ضبط اللفظ مانبام لفظ بام تاسو ته یاد خپل به موه او تامل فی المانا فمانا کې سوچ بم کوي روح المانی دا سویلی چډیر په اطمینان اطمینان اطمینان اطمینان پترز د محمد رسول الله پترز د صحابه او قران لستل قاری صاحب قاریان صاحبان الله دې ته ډیر جزای کړي ماشاء الله ماشاء الله تراو کې بخیری شبو شبو باران برابرېږي که خیری الله چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګویا چې د جبرئیل په ځای ته ولاړې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم باندې قران جبرئیل لوستلو الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولائک یؤمنون به دا کسان ایمان لري په دی باندې او چا چې کفر وکړ په دی باندې فاولائک هم الخاسرون دا کسان هم دې دې تاوانیان نقصان والا الله دې زموږ نصیبه کې مناسب تلاوت دې الله زموږ نصیبه کې دنیا والا او تم ګورای لګ لګ وای په مزه مزه وای په فن فن باندې وای په تدبر سره وای مزه د قران نو چتوي مزه فن د قران نو چتوي یا بنی اسرائیل ماشاء الله لا تزي نفسنا نفس شيئا اوس بز ټکه ویم تاسو به معنا کوي لا تجزي یو معنا څنګه وا لا تجزي نشیا دا کوله یو نفس د بل نفس نه څه شي 376 صفحه ولني جیل کې دا سی ویلي سلورم قول چې د ټولو نه بهتر معلومیږي چې دا غ ابتلا غانې دي چې په خپل الله ذکر کړي امتحان راغې په ابراهیم باندې مناظره د نمرود سره رااله وګورئ سورته بقره 258 کې وګورئ تاسو راوړوي سورته بقره 258 الم تر الى الذي حج ابراهيم تنه ګوره آکاستا چې د ابراهيم سره مناظره کوله په بار د رب دده کې ویس قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت ابراهيم عليه السلام زماره باغ ذات ته چې ژوند ورکه یو مرګ هغه ژوند او مرګ خو زور کوم نه ابراهيم عليه السلام یې زما الله نور د مشرق نه را راخېجه او په مغرب پرې باسي فاتبها من المغرب زته د قبله نه راوخې جوازا فبهت الذي كفر پدې کې الله د ابراهيم عليه صلوات و سلام کامیابی راوستلا لوی ډکره دا نمرود سونه روبي انسان ټول دنیا باندې حکمران اتل سو کال حکومت په ټوله دنیا کړي اتل سو کال ورکه رنزور سړی هم نه دی لوی سپندر دی الله دې پر ځای ته ورسي دون طاقتور نمرود دوا تیان د سیونی ول نو هغه به د سی جنگول یو دو جړه کوي چې ورکړه دوا تیانو نه به حساب ایست دا سه طاقتور انسان د دنیا د مقابله او مناظره د خپل پلار سره وګوره سورته انعام 74 کې سورته انعام سلور او یایم آیات کې وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ هغه خپل پلار چې د سیماموري پلار هم نه دی د ټوله دنیا لسمه حصہ مدن بدا کور ته ته سلور سو پیغلو جنکو و په خپل سر باندې د سر په اختو به داغه دربار جارو کاو هغه پیر د دنیا چې نمرود به فیصله نه کوله تر سوچې ازر به داغه په سر تاج نه وی خو ده ابراهیم ماشوم ده وړو کې ماشوم دا کلی کلی خبری یا بتی یا بتی یا بتی ابا جان په بل طرف روان دی هغه زړګې د الله نه موړ دی د ابراهیم په دې خوګو خبرو د دې په دې خيستا خوګه لهجه باندې دا غصه قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم ابراهيم ته ما د خپل خدایانو نه اړه کمن نشوي نو لا ارجمنک وهجرنی ملیا زبر په کانو ਸੰسار کم او ابراهیم ز زمانہ جدا شا ډیر زمانہ یو طرف ته د ټوله دنیا حکومت ده بل طرف ته د ابراهیم علیه السلام یو عجیب ایمانی خبره قال سلام علیک ابا جان السلام علیکم دته سلام د تودیع وای رسختی ته اخلي او روانيږي نشي د خانانو د ملنګ سره کله چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن زلاړم ستا حکومت د ستا ته مبارک شي ستا په بنگلو می سکار دی ستا د دنیا بز س پروا ولرم مال یو الله پکار دی دا امتحانو پدې کې الله ابراهیم پاس کو سرورم خپل اهل او خپل اولاد پر خودل په خوشي بیابان کې د الله د پاره وګورئ سورته ابراهیم 37 نمبر آیات کې و درشم نمبر آیات د سورته ابراهیم دا بل امتحان دی په دې کې الله خپل خلیل پاس کړي و د ارشم نمبر آیات د سورۃ ابراهیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا د الله د طرف نه حکم خپل خلیل ته کیږي کله چې ملک شام ته لاړل اول خو سخت وي کړهونه او مشکلاتو په خپل وطن کې کله چې د الله د دین عالیه د پاره د خپل وطن نه لاړو مصر کې سخت سخت رااله کړهونه رالل په ملک شام کې لک سړه هوا په ابراهیم باندې ولګېدله یو کوټګې جوړ کړلا هاجرہ بهم الله ابراهیم لور کړي او سارا به مر سره ده ابراهيم عليه الصلاه والسلام اولاد نشته نو الله ورله اسماعیل ورکاو په خپل بچی باندې لګې سترګې یا خولې یو خوشاله خوشحالي را لاله خو الله خپل خلیل ته وی چې خلیل دنیا د خوشحالي ځای خو نه دی نو زما خلیلا خپل لختی جګر اسماعیل او هاجره خپل ځوانه بیبي پرېدا بوز او بیت الله په خوش بیابان کې پرېدا او ته راځه دا امتحانو ابراهيم عليه السلام اسماعیل روان کړ دې حضرت هاجره روانه کړ دا پلارت هاجره تپو سب کوي تبک چرته بوزي ابراهيم عليه السلام ورته سنوي سونه مزل کړي پسنګ خوشي خوشي بیابانونو باندې تلی بیت الله ته ورسېدل خوشي بیابان دی ځکه د بیت الله هغه بنیادونه هم نخکارا کېدل یو خوش بیا باندې غرونه دي تاسو مکه ته چې څوک تللی پته ولګي ابراهيم عليه صلوات و سلام حضرت هاجرہ به خپل ځوانه بیبي او خپل بچي خپل لختي جګر چې په عمر کې بچي لیدل نه وو وصلی الله ورله اوس پردره ګل د اسماعیل پشان ورکا د بیت الله په خوا کې پرېږدي ابراهيم عليه السلام ته راځي دا یو عجیب امتحان دی لګي وبا لګي کجوري نور هر څه ختم شوی دی دای هاجرې لور کړې ابراهيم عليه السلام ته را روان شو داغه د خلې نه بیا دا چغه متل دی ادا د ابراهیم په زړګي باندې یو داغ به پروتو تر کومه پوري आवाज کوي لمه تکلونا یا ابراهیم ابراهیم په دې خوشي بیابان کې تم چاته حواله کې لیس فیه ماء ولا انیس نو بشته نه مرګره چاته حواله کې و ابراهيم عليه الصلاه والسلام خبرې نه کوي ځکه د رب د طرف نه حکم نشته او غریب نیولې و ابراهيم دارا ته وای چې الله درته ویل دي کنه د سارا په لم سبانه تمادل ته پرې دي ابراهيم عليه الصلاه والسلام اسمان تګوته ونی ولا چې الله را ته ویل دي خپل بچي خپل بيبي زول پرې ده خراب را ته ویل دي هاجره ابي وې چې ززا اذا لا يزعون الله الله به موږ نه خرابای وکړه چې ابراهيم عليه السلام را روانو نو اسماعیل تلتقي والي او جړلې او د هاجره پسترګو کې اوخ کې وي د اوخ کورې سترګې ډکې وي دا امتحان واجبہ ابراهيم عليه الصلاه والسلام غزه و سورنګان دي د دې سورنګانو د پاسه یو ځای دی هغه ځای ته زوار علم هغه مولانا صاحب زغه ځای ته بوتلم چې کله په دا کندو باندې سړی واوړي نو حرم ترې نه پناشي هاجره به اسماعیل علی السلام د تخکارې د خو په دې کنداو چې اوس اوړي نو واست پنا کیږي نو دلته ابراهیم علی السلام الله ته چغوال ده دا هغه چا چې لک سو سړی وکی چې په داسې خوشي بیابان کې خپل اولاد پرې خودل درندگانو ته حواله کول الله زما د زړګي د حال لنن ته خبره زما د ظاهر د حال نم تنن خبره وما يخفى على الله من شيء دا د ابراهيم هغه سوي اسویلو ولاړو چې کله به د چا بچي د ولید ماشوم په جړا باندې اسماعیل به ورته یادې ده اته میاشتې جبرئیل هم ناراضي هر ورځ د اسمان ته ګوري چې نن به جبرئیل راشي زبهم چې د هاجره او د اسماعیل سوي شو نه ټلیفون شته ده نه سرابطه شته ده یو د اسمان رب ته ګوري جبرئیل هم اته میاشتې باندې شو اته میاشتې وروسته راغی ودا د جبريل عليه السلام د خلی خلی ته قتل چې دی بس وای چې په اسماعیل او په حاجره باندې ستیر شو وای واه را سو واه وکړلا سکم واه چې الله ته منزور وا واپس بیا لاړو د ابراهيم عليه السلام دا خيسته سترګې پاګې پسې بر لاړې چې واپس راغې صرف دای ویل چې الله د طرف نه ته اجازه ده چې تلې شي وګدا واقع ده ان شاء الله را وشي په خپل ځای کې د دوباره بیا تل له ویلاړ شه زما خلیلا خو کوزه کې بنا سر پوخ باندې ملاقات وکا واپس ته راځه چې ده لاړو حاجری ابای باندې بسونه خوشحالي راغلی دا پاسه دا مرحبا ورته ویلا ورا کوشا زر زر چې کبه د خپل ویلا من پریکړل او د لاندې کې خدا چې زما زما خاون د عمر خاون او د الله خلیل براشي په دې بکینی ابراهیم علی السلام په دې خیسته سترګو کې وښ کې رااله وی حاجری اجازه د کوزې دور شته ول دا اجازه شته چې زستا پوخ باندې خدمت وکم مل او دا شته و سر ورته یو طرف تک کته کانو دا سر ورل وینځه نو نیم سر په بل طرف باندې وینځه او د پښال لغه زیرا نیمګړې زیارت دی ته ویلې شي هغه امیدونه نیمګړې نیمګړې پاتې شو واپس تر روان شو دا امتحاناتو پنځم امتحان صبر کول په ذبح د بچي سورته صافات 102 نمبر آیات وګورئ دا امتحان ده په دې امتحان کې الله دې پاس کړ دې ابراهيم خليل الله ته اجازه نه ملاويږي شان ربانی ته ګورا بل زل چې دی راغل دی په دریم زل باندې ماشاء الله آباد آبادی دا جرهم قبیله راغل دا په دې کې تذکرہ د حاجرې دشته ده چې دا مسافر د وطن دا بچرته تلی دا مسافر بیبي په کم طرف دا د دې تذکرہ نشته ده خو ابراهيم عليه صلوات و سلام راغله تپوس د اسماعیل علی السلام د کور کړ دې ماشاءالله د بیا وادم کړ دې په جرهم قبيله کې یو قبيله کې د تل د کور معلوم کړ دی بچی تاسو څه حال دی ته څوک یې ول زه د اسماعیل بیبي یم بچی تاسو ژوند څنګه تیریږي ول ډیر د سختۍ ژوند دی اسماعیل لاړ شي نو کله ورته سم ملاو شي او کله ملاو نشي نو د بیا ورته ویل دی صحیح حدیث دی ویل بچي کله چې د خاوند راغی اسماعیل راغی د شیو مسافر راغله تا ته سلام کا او د سلام نه رسته ویل چې د خپل د کور درشلې بدلې کا اگر راغی زینت المکان بالمکین دا کرامت د نبی پته نه لګي څنګه انوارات به وې د سیو مسافر راغلی او سلام یې کاو سلام نه رسته ویل چې د خپل کور درشلې بدلې کا غویل وا کم وخت دا خو زما باجان ابراهیمو او ته زما د کور درشلې نو زت طلاقا بیا برغله بنت نفزا سره بیا وعده کړي دوباره هغه د جرهم قبيله سره تعلق لري سلورم ځل باندې ابراهيم عليه السلام بیا راغله اسماعیل بیا په موقع نشته ده د تپوس کړه بچای تاسو ژوند څنګه تیریږي انیک الله والا بیبی وا ویل زمون کور شیرو شکر ده او بابا جی الله مونږ ته د ابراهیم خلیل الله ایت پته وا چې زما د خاوند ابا جان خو صبر شان ابا جان ده مونږ ته الله رب العزت د الله د خلیل کورنۍ نصیب کړي ما ته الله اسماعیل نصیب کړي هیڅ شي کمه نشته ده هر څه سلسله او شل شل دي ورته زرو بچي که خاوند راغې نو زما سلام په وایا ورته وای چې ستاد کور درشل ډېرې خې دي بیا نیمګړې نیمګړې واپس راغې ماشاءالله چې په پینځم ځل باندې دی تل دی په پینځم ځل باندې نو په پینځم ځل باندې چې د الله خلیل تل دی دلته الله ورله اسحاق ور کړی سارا به مرته ویلو چې ته اشاره دی شي او الله د طرف نه حکم امراغه چې ته د خپل اولاد سره اشاره دی شي وس ماشاء الله خوشاله خوشالي ده اسماعیل علی السلام په کور بیا موندو وس اسماعیل په ځواني کې ده تنکي ځواني ده او ماشاء الله اوس پر دل شوه ګل ده ابراهيم عليه السلام پاتې هم شو ابراهيم ویل چې اوس به د خوشحالي ژوند تیروم خلای دنیا کې خوشحالي د چرتا وای ټول شپه به خلق دو او ابراهيم عليه السلام به د اسماعیل مخ ته قتل د د په دیدن باندې مړې ده وصلا ورته چې زما خلیل او زدا بچي دی واخلا او الاله کا خو کې ولید دا یو غبل غم دی او دا یو لوی امتحان دی فلما بلغ معه السعي هر کلا چې ولې ورسید اسماعیل علیہ الصلات والسلام د ابراهیم علیہ الصلات والسلام سره کاروبار تا معنی اوس پړدل شوی یو نوجوان بچی الله ورکو او ځوانه ته ورسید قال یا بنی ویل یا بچیا انی ارا فی المنام انی اذبحک زره په خو کینم چې زره حلالوم بچیا ته سوچ وکا ستا سره دا ادا سے بچو قال یا بتی فعل ما تؤمر ابا جان وکا غس چې الله دا طرف نه دا ته حکم کی د سینوای چې پلار تا مون سره سخت کړي پور کوټوالی دی زو زما ابای د خوشي بیابان کې پرې خودلو نه خو تا سره زما د واده غمو نه زما د جامع او نه زما د لوی والی زما ابای را سره خپل ژوندۍ تباہ کړلا وستراغله د خوشاله دور راغې نو ما ته وای چې زده حلالو د شنو وای قال یا ابت فعل ما تؤمر ابا جان وکاغه څه چې تا ته د الله طرف نه حکم کیږي وتله للجبين اسماعیل علیہ الصلات والسلام خپل باجان ته مشوره ورکړي په خپل وړه وړه جبا یا باجان ما په پړ وخت سملې یو خدای چې زما چاړه ته نه ګورم او بل دا دا چې تب زما مخ ته نه ګوري دا سينه چې زما د الله په حکم کې کمې در نه راشي وتله للجبين د د خیال دا چې دا باجان لاس کار پرېخه لاس لاس کې قدرت ختم شه وای باجان الله ته ګورا الله ته ګورا د دنیا لګ ژوند دی ما ته مګورا خپل الله ته وګورا بس یو خړ شه یو بل امتحان په الله راغی هغه د دینم سخت دی چې اور ته دنګل اور ته تلل وګورئ سورته انبیاء 250 آیات کې دا یو امتحان دی او الله خپل خلیل پرې کې پاس کړي مناظره مناظره خلق رال لاړل واپس لاړ رالل فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم ټول بوتانه ورله ਸੰسار ګرځولي مشر ورله پرېخه دغه په وګ باندې قبر پروت دی 40 غز پلان وا اتیا غز وګدوا هر چا به چې کله څوک به بیمار شنو ګل ګړې د ابراهیم د سوزولو د پاره وېسي او یو جهنم یو زبردست جهنم تیار شو ابراهیم خلیل الله پټال کې واچاو او د اور دن نتزی وارادو به کیدا فجعلناهم الاخسرین اور ته روان د ابراهیم د الله خلیل او دا چغه وای اے الله تتنی تنها په اسمان کې زیواز بنده پزماکا کیما ربا زمانہ سوا په دې دنیا کې داسې څوک نشته چې ستا بندگی کوي اول په منبر باندې خطبه دول ورستلې اول من سرد سریدا اول سریب په شوروا کې ډوړې ماتول دا د الله د خلیل د ابراهیم خلیل الله سنت دی اول من ضرب بالسيف اول په سیف باندې جنگ جهاد ابراهيم عليه السلام کړي اول من استنجا بالماء اول استنجا په وبو باندې د الله خلیل کړي اول من لبس السراويل اول پرتوک په دنیا کې هغه اغوسته لا ينال عهد الظالمين دا دغه خصوصیاتو نرسیږي زما واده ظالمانو ته مانا فاسقان به پښواهان نکما یا مراد د امامت نه امامت